رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دیارلس کاله په خپل قوم کې و اوسېدی چې هغه یې د رحمان و عبادت ته رابلل او د بتانو په پرېښولو یې امر کول، مګر د ده د قومه څخه بې له لږو نفرو بل چا ایمان نه راوړی. او دغو لږو نفرو د دې قدرت نه درلود چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه آزارونه منع کړي او نه یې دده علیه الصلوة والسلام و دین ته عزت او لوړوالی ورکولای شوای او نه یې د خپلو ځانو څخه دفاع کولای شوای تر څو چې الله جل جلاله ستاسې د فضیلت اراده وکړه او تاسې ته یې عزت او کرامت راوست او تاسې یې د اسلام په نعمت خاص کړاست. پر الله جل جلاله او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ایمان راوړل ستاسو نصیب وګرځاوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د د اصحابو څخه دفاع ستاسو برخه سوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د د دین عزت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنانو سره جهاد ستاسو نصیب سو تاسې واست چې تر بل چا د ده عليه الصلاة والسلام پر دښمنانو شديد واست، تر څو چې عرب که خوښ و که ناخوښ د الله جل جلاله د امر تابع شوه او الله جل جلاله ستاسې په واسطه و خپل رسول صلی الله عليه وآله وسلم ته مځکه تابع کړه. ستاسې په تورو ټول عرب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښته او تسلیم شوه او بیا الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې اوفات کړ چې دی علیه الصلوة والسلام ستاسې څخه راضي و، په تاسې یې سترګې یخې او روښانه وې، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلافت بې له ګډون او اشتراک څخه د نورو خلقو او دا مې اراده وه کوم وخت چې د سعد ابن عباده خبرې خلاصې شي بیا به زه د ده د خبرو په جواب کې خبرې وکړم. کوم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه د خبرو کولو څخه فارغ شو، عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ شو غواړي چې خبرې وکړي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیوی او ویل، علی رسلک یا عمر! یعنی ته تلوار مه کوه. عمر رضی الله تعالی عنه وایی، زه کښینستم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ شو او ویې ویل، ای خلقو! موږ مهاجرین یو او تر ټولو خلقو په اسلام کی د مخه یو. حسب او نسب مو تر ټولو عزتمن دی. ژوند مو میانه دی او په خلقو کې مو درجه لوړه ده، نسل مو تر هر چا زیات او په قرابت کې تر هر چا ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته نږدې یو، تر تاسې د مخه مسلمانان شوي یو او په قرآن کریم کې تر تاسې د مخه ذکر شوي یو، الله جل جلاله فرمايي، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، چې دا د سورة التوبه سلم نمبر آيات دی. موږ مهاجرين يو، تاسې انصار ياست. په دين کې زموږ وروڼه ياست، په فی او غنيمتو کې زموږ شريکان ياست، پر دښمن زموږ مرسته کوونکي ياست. ځای مو راکړئ زموږ غم شریکي مو وکړه الله جل جلاله دي یې ښه بدله درکړي موږ آمران یو او تاسي مو وزیران یاست عرب نه تابع کیږي مګر د قریشو و قبیلې ته تاسي د خپلو وروڼو سره په هغه شي کي چي الله جل جلاله د خپله فضله و دوی ته ورکړی دی رقابت او منافسه مه کوئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وايي، هغه چې زما په نیت کې و چې زه یې ووایم، د هغه څخه داسې شی نه شو پاته چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ونه وایي. او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عمر او ابو عبیده رضی الله تعالی عنهما تر لاس ونیول او ویل، ما دغه دوه نفره انتخاب کړي دي، هر یو چې ستاسې خوښ وي د هغه سره بیعت وکړئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وايي، د ده په ټولو خبرو کې زما دغه خبره نه شوه خوښه، ځکه زه څنګه پر داسې قوم آمریت وکړم چې په هغه قوم کې دې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه موجود وي. څرنګه چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ مریض و، پس له خبرو کولو څخه یې په پټو کې ځان وپېچی او دالته په سقیفه کې یې د یوه دېواله و بغل ته څنګ واچاوه. د ابوبکر صدیق رغضی الله تعالی عنه تر خبرو کولو وروسته حباب ابن منذر رغضی الله تعالی عنه چې د انصارو څخه وو ولاړ شو. پس له حمد او ثنا او درود څخه یې وویل، د مسئلې حل زما سره دی. هغه دا چې یو وار دې امیر زموږ له طرفه څخه وي او بل وار دې ستاسې له طرفه څخه وي، یعنې خلافت به په نوبت کو، خو دلته غالمغال شروع شو، هر یو خپل فکر او نظر بیانوي، خبرې ګډې وډې شوې او له هره طرفه آوازونه راپورته شوه، یو د بل خبرې نه سره اوري او نه پوهیږي چې څه وکړي، په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ودرېد او په لوړ آواز یې وویل، اې خلقو! دا ابوبکر صدیق دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ملګری دی چې دوی په غار کې وه. الله جل جلاله په قرآن کریم کې ذکر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ده راضي و چې ستاسې د لمانځه امام وي. آیا په تاسې کې داسې څوک شته چې په لمانځه کې دې د ابوبکر امام شي؟ حال دا چې امامت د امیر وظیفه وه، نو که هر څوک امیر وي، هغه باید امام هم وي. نو که بل څوک آمر او د مسلمانانو امام شي، آیا هغه دا قبلوي او د دې لایق دی چې د ابوبکر امام دې هم وي؟ حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی لپاره امام ګرځولی دی. د دغه سوال په جواب کې انصارو وویل، نعوذ بالله ان نتقدم ابابکر، په الله سره پناه غواړو چې موږ به تر ابوبکر دمخه کېږو. ځکه په ټولو مسلمانانو کي داسي څوک نه وو موجود چي هغه دي ځان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د امامت وړ او لایق وبولي او په اصحاب کرامو کي دا معلومه او مشهوره خبره وه چي امیر به امام هم وو نو صحابه کرام په دې نه وه راضي چي د داسي چا امامت وکړي چي هغه څوک دي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دوی لپاره امام ګرځولی وي. کوم وخت چې ټولو مسلمانانو د دغې پوښتنې په جواب کې دغه جمله، نعوذ بالله ان نتقدم ابابکر، وویل، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل، لاس دې راوغځوه یا ابابکر چې بیعت درسره وکړم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم لاس وروغځاوه او مسلمانانو بیعت ورسره وکړ. دا ولې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې راضي شو چې بیعت ورسره وشي؟ آیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په شوق و؟ یا هیڅکله نه څرنګه چې د رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو اختلاف ولیدي د دغه اختلاف د لری کولو او لمنځه وړلو د پاره یې دا کار وکړي په دغسې نازکو او باریکو وختو کې چې د اختلاف او تفرفقې څخه بیره او ډار موجود وي، بې له فوري او قطعي فیصلې څخه بله چاره نشته. کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د بیعت کولو دپاره لاس وروغځاوه، دمخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیعت ورسره وکړي، د انصارو څخه یو نفر چې بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه نومېدی ور وغورځېدی، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاس یې ونیوی او بیعت یې وکړ. دغه سړی که څه هم د انصارو څخه و، خو دا یې غوښتل چې اول هغه څوک شي چې بیعت کوي او په بیعت کولو کې اول نفر هم شو. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیعت وکړ او خلقو په بیعت کولو شروع وکړه. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې مریض او پروت و، د خلقو د ډیروالي او ازدحام په سبب تر پښو لاندې کیدی او خلق پر ختل، نو د بني ساعده د سقيفې د مشورو او بحثو انتها او فيصله د ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه سره پر بيعت کولو وسوه. دغه بيعت د رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم د رحلت په ورځ چې د دوشنبې ورځ وه د مازيګر تر لمانځه وروسته وسو او رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم تر اوسه په کور کې دی. سبا ورځ چې د سې شنبې ورځ وه او خلق د ماپښین د لمانځه لپاره سره یو ځای شوه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اراده وکړه چې منبر ته وخیژي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، لږ انتظار وکړه یا ابابکر! او په خپله عمر رضی الله تعالی عنه منبر ته وختي او وې ویل، ستاسې د شورا خلقو ستاسې د نبي د خلافت د پاره د هغه پر هغه صاحب او ملګري اتفاق وکړي چې د ده صلی الله علیه وآله وسلم سره په غار کې ملګری وو نو ولاړ شئ او بیعت ورسره وکړئ. خلق هم ور ولاړ سوه او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره پر بیعت کولو ازدحام او رش جوړ سو. هر یو غواړي چي تر هغه بل دمخه بیعت وکړي. کله چي بیعت پای ته ورسېدی او ټولو خلقو بیعت وکړ، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منبر ته وختي، د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل او پس له درود پر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یې وویل، اما بعد، ای خلقو! زه پر تاسې آمر وګرځول شوم او تر تاسې بهتر نه یم. اصلا دغه جمله د ده رضی الله تعالی عنه له طرفه تواضع وه، که نه دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدي پس له انبیاء علیهم السلام څخه تر ټولو انسانانو بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پس له انبیاو څخه تر ابوبکر ښه او بهتر پر مځکه نه دی ګرځېدلی نو د کومه وخته څخه چې الله جل جلاله بشر پیدا کړی دی بیا د قیامت تر ورځې پورې بې له انبیا علیهم السلام څخه تر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بل د لوړې درجې خاوند نسته اوس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه خپله خطبه کې خپله ختمه شه یا د خپل حکم طرز او طریقه بیانوي چې زما حکم به څنګه او څه ډول وي نو یې وویل که مې ښه کول مرسته مې کوئ او که مې مخالف یا کوږ کار کاوه تاسې مې پر لار برابروئ د دې څخه دا معلومه شوه چې امیر ته باید نصیحت وشي بیا یې وویل، رښتیا ویل امانت دی او درواغ ویل خیانت دی، یعنې هیڅ وخت به د یوې موضوع په باره کې خلاف درته ونه وایم، بلکې صادق او صریح به یم، په معلوماتو او اخبارو کې به اړول او مخالفت نه وي، نو ځکه یې وویل، الصدق امانة والکذب خیانة. د حکم کولو قانون هم دغه دی. هر حاکم باید د خپل ملت سره صادق وي، نه لکه د نن ورځې ځینې حاکمان چې د ملت سره سراسر په درواغو او خطا ایستلو ژوند کوي. هر آمر چې وخپل ملت ته درواغ وايي، هغه خائن دی. او ویل، ستاسې ضعیف زما په حضور کې قوي دی، ترڅو چې حق یې ور اخلم. ان شاء الله او ستاسې قوي زما په حضور کې ضعیفه دی تر څو چې دده څخه حق اخلم ان شاء الله او هر قوم چې فی سبیل الله جهاد پریږدي هغه قوم ته الله جل جلاله ذلت او خواري راولي یعنی جهاد ته دوام ورکوم او نه یې پریږدم او په هیڅ قوم کې فواحش نه دي نشر شوي مګر الله جل جلاله پر هغو عام آفت نازل کړی دی یعنی فحشا ته به هیڅ کله اجازه ورنه کړم د فحشا په باره کې به هیڅ نرمي ونه کړم او ویل تر څو چې د الله او رسول الله اطاعت کوم زما اطاعت کوئ او که ما د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نافرماني وکړه بیا نو زما اطاعت پر تاسې نه دی لازم او په اخر کې یې وویل، خپل لمانځه ته مو ولاړ شئ یرحمکم الله. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت د دورې اولنۍ مختصره او جامعه خطبه وه او خلقو د ماپښین لمونځ آدا کړ. د ځینو اصحاب کرامو د نه بیعت کولو سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلافت شرف د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نصیب سو ټولو مسلمانانو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره بیعت وکړي بې له لږو نفرو چې و بیعت ته نسو حاضر چې د هغې جملې څخه یو هم حضرت علی رضی الله تعالی عنه او په دغه باره کې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیعت نه دی کړی ځینې کسانو د خیالاتو د پاره د آس ځغلولو میدان جوړ کړی دی او په دغه باره کې چې یې څه خوښه وي هغه وایي مګر په حقیقت کې د دغه بیعت نه کولو قصه او بیا بیرته د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د بیعت کولو واقعه په هغه صحیح احادیثو کې چې امام مسلم او نور یې روایتوي موجوده ده. امام مسلم رحمه الله د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نفر ورولېږی چې په هغه مال او جایداد کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پاته وو په هغه کې خپل د میراث حصه غوښته دغه مال او جایداد څه شي وو؟ دا هغه فی وو چې په مدینه منوره او فدک کې د یهودو د پاته مالو څخه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدلی وو او بل هم د خیبر پنځمه حصه وه چې هغه هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورپاته وه او ده علیه الصلاة والسلام تصرف پکښې کاوه. نو فاطمې رضی الله تعالی عنها د دغه میراث څخه خپله حصه غوښته، مګر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایلي دي، نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه انما یأکل آل محمد من هذا المال، یعنی موږ انبیا شی په میراث نه پریږدو، میراث مو نه ویشل کیږي، هر هغه شی چی زموږ څخه پاته شي هغه صدقه او خیرات دی، مګر د محمد صلی الله علیه وآله وسلم اهل او اولاده د هغه مال څخه خوړل او مصرف کوي، نو هر شی چی د نبی څخه پاته شي هغه صدقه او خیرات دی، د نبی اقربا یې په ملکیت نشي اخیستلای. مګر هو! اوس د دغه مال څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کورنۍ خپل مصرف اخلي او خپل مصرف ځینې کوي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، په والله زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و صدقې ته هیڅ تغیر نه ورکوم، کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې و هغسې به وي زه هیڅ تغیر نه پکښې راولم خو د هغه مال څخه به پر هغه پخواني ډول ستاسې مصرف در تقسیموم څرنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې څخه انکار وکړي چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته یو شی په ملکیت ورکړي ځکه د ده سره دغه حدیث موجود وو چې انبیا نه میراثیږي یا میراث یې نه تقسیمیږي او په حدیث شریف عمل کول حتمي او ضروري دي نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په خپل زړه کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه ناراضه غوندې وه او ویل ما ولې دا حدیث نه دی اوریدلی حال دا چې زه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لور یم مقصد دا چې دلته یو اختلاف پیښ شو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه خپه او ناراضه غوندې شوه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پرېښاوه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر رحلت ورسته شپږ میاشتې ژوندۍ و کوم وخت چې دا وفات شوه د دې خاوند حضرت علي رضي الله تعالی عنه ښخه کړه او ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه یې د دې په وفات نه کړی خبر. د جنازې لمونځ حضرت علي رضي الله تعالی عنه پر ادا کړ. که څه هم دا د ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه وظیفه وه چې د جنازو لمونځ به یې ادا کاوه خاصتا هغه جنازه چې یوه درجه به یې هم درلوده. تر دغه وخته مسلمانانو دا فکر کاوه چې علي ابن ابي طالب رضي الله تعالی عنه په دې سبب بيعت نه کوي چې فاطمه رضي الله تعالی عنها په قهر نه شي، ځکه دا د ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه څخه خپه وه. مګر کوم وخت چې حضرت فاطمه رضي الله تعالی عنها وفات شوه، خلقو داسې دليل او سبب نه ليدی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه دې د ابوبکر صديق رضی الله تعالی عنه سره بيعت ونه کړي نو مسلمانانو پر حضرت علی رضی الله تعالی عنه ملامتيا ويل چې ولې بيعت نه کوې او نور هغه کسان چې هغو بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په سبب بيعت نو کړی هغه طلحه ابن عبيد الله او زبير ابن العوام رضی الله تعالی عنهما و هغو د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د موقف او رای انتظار کاوه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم پر خپل خیال پرې ایښي وه مګر کوم وخت چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات شوه خلقو و علی رضی الله تعالی عنه ته مخ ور واړاوه چې اوس خو داسې سبب نشته چې ته دې بیعت ونه کړې او مسلمانان پر دې ټینګ وه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه باید بیعت وکړي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نفر ورولېږي چې راسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم ورغلی کم وخت چې دوی سره کښینستل حضرت علی رضی الله تعالی عنه پس له حمد او درود په خبرو شروع وکړه او ویل یا ابابکر موږ ته ستا فضیلت را معلوم دی او کوم شی چې الله جل جلاله تا ته درکړی دی په هغه کې رقابت او منافسه نه درسره کوو یعنی ستا د فضیلت څخه انکار نه کوو او نه خلافت درڅخه غواړو مګر تا په دې کار کې یوازې خپله رایه وچلول حال دا چې د هغه قرابت په سبب چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره لرو موږ د ځان لپاره حق لیدی. اوس د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه خبره دا امکان لري چې مقصد یې خلافت وي یا یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم میراث مقصد وي. يعنې تا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د ميراث څخه موږ ته شی را نه کړی او موږ وايو چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د قرابت په سبب زموږ حق پکښې شته. ابوبکر صديق رضی الله تعالی عنه چپ او پټه خوله ناست دی څه نه وايي تر څو تر سترګو يې اوښکې راتوی شوې او پس له ژړا څخه يې وويل، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقرباء ماته دونه خوښ دي چې د هغو سره تر خپلو اقرباوو زیات تعلق او دوستي لرم یعنی تاسې زما تر کورنۍ و ماته رانږدې یاست مګر هغه مسئله چې د دغه مال په سبب زما او ستاسې په منځ کې ده دلته دا معلومه شوه چې خبره د خلافت نه وه بلکې خبره دمال ده ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په صراحت سره وویل مګر هغه مسئله چې ددغه مال په سبب زما او ستاسې په منځ کې پیدا شوې ده زه په هغه موضوع کې تر حق نه یم تیر شوی او هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم کاوه زه یې کوم او کړی مې دی دغه مالونه ما د ځان د پاره نه دي اخیستي لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هغه څخه ستاسو نفقه درکول زه یې هم درکوم مقصد دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه موضوع روښانه کړه چې ما مالونه د ځان د پاره نه دي اخیستي او دا چې ستاسو په تصرف کې نه درکوم د هغه سبب هغه حدیث دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اوریدلی دی او زه د هغه حدیث څخه مخالفت نسم کولای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قانع سو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل نن زما او ستا د بیعت موعد او وخت دی او د منبره څخه راکښته شو بیا نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه منبر ته وختی حمد او درود یې وویل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه درجه او مقام فضیلت او ښوالی یې بیان کړه او ویې ویل دا چې ما تر اوسه پورې بیعت نه و کړی دا د ابوبکر سره رقابت نه و او نه پر هغه شي انکار وو چې په هغه سره الله جل جلاله و ده ته فضیلت ورکړی دی مګر موږ د ځان دپاره یوه حصه بللې وه یعني په دغه مالو کې موږ حصه غوښته او هغه حصه ده موږ ته را نکړه نو خود موږ په خپلو زړو کې خپه او ناراضه وو په دغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي وایي مسلمانان د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خبرو خوښ شوه او علی رضی الله تعالی عنه ته یې وویل، هو، دا صحیح ده، یعنې دا دې حق دی چې خپه او ناراضه شې. کوم وخت چې علی رضی الله تعالی عنه بیرته د هغه خپله فکره څخه رجوع وکړه، یعنې تر خپل خپګان او نه رضایت تیر شو، نو د مسلمانانو په زړو کې یې ځای ونیوی. ځکه چې دا موضوع په ارامي سره فیصله شوه. کوم وخت چې خبرې پای ته ورسېدې نو حضرت علي رضي الله تعالی عنه بیعت وکړ. تر ده وروسته طلحه ابن عبیدالله او زبیر ابن العوام رضي الله تعالی عنهما هم بیعت وکړ. ځینې هغه نور کسان چې هغه هم د بیعت څخه پاته شوي وه هغو هم بیعت وکړ او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټولو په خوښي او اتفاق سره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خلیفه وګرځیدی. اوس نو په دغو معلوماتو سره پر هغو کسانو رد دی چې دوی وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیعت نه دی کړی. حضرت علي رضي الله تعالی عنه بيعت کړی دی او د بيعت د ځنډولو سبب يې هغه و چې موږ درته بيان کړ. د اسامه رضي الله تعالی عنه د لشکر لېږل د سرور کائنات صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند په آخري حصه یا په آخرنیو صفحو کې تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت حالات ولوستل او دا هم هلته در معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل رحلت د مخه یو لوش یو لشکر جوړ کړی وو چې په شام کې د قزعه پر قبیله حمله وکړي هغې قبیلې ته د هغو د هغه بدو او ناوړه اعمالو جزا ورکړي او په دغه حمله سره رومیان هم وبېروي چې د دغه لښکر مشر او قومندان یې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما مقرره کړي چې دغه لښکر د سیرت په کتابو کې د اسامه لښکر په نامه سره مشهور دی. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دې لښکر د مشرتوب دپاره په دې سبب اسامه رضی الله تعالی عنه اختیار کړ چې خلقو ته د اسامه مقام او درجه ور معلوم کړي، مګر هلته یو بل سبب هم وو، هغه دا چې د قضاعه قبیله هغه د مؤته د جنګ قبیله ده او دوی هغه څوک دي چې د اسامه پلار زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه یې په شهادت رسولی وو، نو داسې معلوميږي لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې غوښته چې اسامه د خپل پلار د قاتلانو څخه بدله او انتقام واخلي. کوم وخت چې د اسامه لښکر جوړ شو او بیا دا خبر نشر شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي او مدینه منورې ته له هر طرفه دا خبرونه راورسېدل چې خلق مرتد او د اسلام د دین څخه واوښتل نو اسامه رضی الله تعالی عنه په عوض د دې چې د قضاعه و طرف ته حرکت وکړي معطل شو غواړي چې پوه شي چې اوس څه پیښیږي ځکه اوس په حالاتو کې تغیر راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي او ډیر مسلمانان مرتد شو واقعا هم حالات داسې وه چې ټوله جزیرة العرب د دینه واوښتل، ټول هغه کسان چې ایمان یې راوړی وو مرتد شوه، د اسلام دین یې پرېښاوه، بېله د درو ښارو د خلقو څخه چې هغه پر خپل اسلام پاته وه، هغه درې ښارونه دغه وه، اول، مدینه منوره او د هغې شاوخوا پر خپل اسلام پاته شوه. دوهم، طائف، هغه طائف چې تر ټولو ښارو وروسته یې ایمان راوړی و، تاسې ته معلومه ده چې اهل طائف د مکې مکرمې تر فتحې او د او د حنین تر جنګ وروسته مسلمانان شوه، مګر څرنګه چې اسلام یې فه صدق او اخلاص سره وو، سره د هغه اولني ځنډ او تاخیره بیا هم پر هغه خپل ایمان ټینګ پاته شوه. درېیم، مکه مکرمه، که څه هم په مکه مکرمه کې د مرتد کېدلو خبرې کېدې، نږدې وه چې اهل مکه هم اسلام پرېږدي او د ردت په باره کې تر داسې اندازې خبرې نشر شوې چې د مکې مکرمې آمر وتښتېد او پټ شو. مکه مکرمه بې له آمره پاتې شوه، خو په دغه وخت کې سهیل ابن عمرو چې د اهل مکې څخه و، شاعر او خطیب هم و، یا رسول الله اجازه راکه چې سر یې ورپرې کړم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږده یا عمر څرنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر قهر ورته راغلی وو ځکه دغه سهیل هغه څوک دی چې د اسلام پر ضد شعرونه وایي بیانیه ورکوي څنګه پریږدي او په هغه وخت کې شاعر د اعلان د پاره داسې وو لکه د نن ورځې تلویزیون او د دښمن د تلویزیون اسټیشن باید خراب کړل شي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله چې وژنې یې نه نو اجازه راکه چې ټول غاښونه یې وروکاږم چې بیا نه تقریر کولای شي او نه شعر ویلای شي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل پرېږده یا عمر ښايي چې دی داسې موقف او دريځ غوره يا اختيار کړي چې بد به يې نه بولې، يعني ښايي يو وخت په دغه شعر او تقرير داسې کار وکړي چې هغه کار يې د ستاينې وړ وي. نو اوس د ردت په وخت کې هغه ورځ راغله چې رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم د بدر په ورځ د هغې ورځې زيری ورکړی وو. د سهيل هغه ښه موقف او دريځ ښکاره شو. اوس چې اهل مکه د ردت په باره کې خبرې کوي، سهيل ودرېدی او ويل، والله د هر چا څخه د ردت او مرتد کېدلو خبرې واورم سر به يې ورپرې کړم. خلقو دا فکر وکړ چې دی نور ملګري هم لري چې خلقو ته د سر په پرې کولو سره وعدې ورکوي، حال دا چې د ده سره بل هيڅوک نه وه، نو ټول اهل مکه وبېرېده او د ردت د خبرو څخه چپ شوه. نو مکه مکرمه هم هغه درېیم ښار دی چې د سهیل د ثابت ایمان په سبب پر ایمان پاته شوه، مقصد دا چې دغه درې ښاره پر ایمان پاته شوه، مکه مکرمه، مدینه منوره او طائف، نوره ټوله جزیرة العرب مرتد شوه. دغه مرتد کېده یا د دینه اوښتل پر څو ډوله وه، ځینې داسې وه چې د ټول اسلام څخه منکره شوه، مطلق د اسلام او مسلمانانو دښمنان وګرځېده، ځینې بیا داسې وه چې پر اسلام پاته وه مګر د زکات ورکولو څخه یې انکار وکړ، یعنې لمونځونه یې کول، روژې یې نیولې، یوازې د زکات ورکولو څخه یې انکار وکړ، ویل موږ ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته زکات ورکاوه، اوس چې هغه نسته بل چاته یې نه ورکوو خو د ردت درېیم قسم په داسې شکل سره وو چې ځینې داسې خلک پیدا سوه چې د نبوت دعوه یې کول اول طلیحه ابن خویلد الاسدي د نبوت دعوه وکړه بنو اسد چې پخپله د ده قبیله وه د طلیحه متابعت یې وکړ بنو طي چې د حاتم طائي قبيله وه د طليحه متابعت يې وکړ، همدارنګه غطفان چې د عربو د هغو لويو قبيلو څخه ده د طليحه متابعت يې وکړ. دوهم، مسيلمة الکذاب چې د بنو حنيفه د قبيلې څخه دی د نبوت دعوه يې وکړه او بنو حنيفه يې متابعت وکړ. چې دغه د بنو حنیفه قبیله په خپله ډېره لویه او قوي قبیله وه، درېیم، په یمن کې اسود العنسي د نبوت دعوه وکړه او د یمن ډېرو خلقو یې متابعت وکړ، مسیلمة الکذاب او اسود العنسي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند او حیات کې د نبوت دعوه کړې وه، خو خو شهرت او لوړوالی یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته وه. څلورم، سجاح بنت الحارث التغلبیه چې یوه ښځه وه، د نبوت دعوه یې وکړه او د دې قبیلې چې د تغلب قبیله وه او ځینو نورو د عربو اوباشانو یې متابعت وکړ. تقریباً د عربو ټولې قبیلې مرتدې شوې. بنو تمیم چې مشر یې مالک ابن النویرة و، هوازن، عبس، ذبیان، بني اسد، کنانه، بنو حنیفه، بحرین دغه ټول مرتد شوه. او بحرین دغه د نن ورځې بحرین نه دی بلکې د احساء و ټولې منطقې ته بحرین ویل کېده چې قطر او موجوده بحرین هم پکښې داخل وه. نو بحرین هم د دینه واوښتی او مرتد شو. همدارنګه عمان، یمن، حضرموت، نجد، غطفان، تغلبه، بنو سلیم، کنده، نجران دا ټولې قبیلې مرتدې شوې. مسلمانان په داسې حال او موقف کې شوه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي، لکه په سپین غوایی کې یو تور وریښته. مسلمانان ډیر لږ او له هره طرفه محاصره وه، ټولې قبیلې د اسلام او مسلمانانو ضد وګرځېدې. په دغه پرېشانه وخت او حالت کې د مسلمانانو په منځ کې مشورې شروع شوې چې آیا اسامه د لښکره سره باید هغه خپله وظیفه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ور فرمایلې وه چې د قضاعه پر قبیله حمله وه پسې پوره کړي؟ که دغه د کفر د لوی موج په مقابل کي د مدينې منورې د ساتلو د پاره پاته سي. د حضرت عمر رضي الله تعالی عنه رايه او نظر دا وه چي د دغه لوی طوفان په مقابل کي بايد د نرمۍ څخه کار واخيستل سي او دغه څو کاره عملي سي. اول، د اسامه لښکر بايد دلې پاته سي چي مدينه منوره وساتي. دوهم، هغه کسان چې زکات نه ورکوي، هغه باید اوس پرېښوول شي، د هغو سره به اوس جنګ نه کوو تر څو چې دغه د کفر موجونه او څپې پای ته رسېږي. مګر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه رأیه نه کړه قبوله، ویل د اسامه لښکر باید په خپله وظیفه پسې ولاړ شي زه به هغه بیرغ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تړلی دی هیڅ کله خلاص نه کم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او هغه کسان چې په دغه مجلس کې حاضر و هغو وویل یا ابابکر که خلقو پر مدینه منوره حمله وکړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل جنګ ورسره کوو دوی ویل جنګ په چی شی ورسره کوو که د اسامه لښکر ولاړ شي موږ بل څوک لرو فقط دغه لښکر دی چی موږ ته را پاته دی جنګیالی یا د جنګ خلق مو ټول په دغه لښکر کی دی او که دغه لښکر ولاړ شي مدینه منوره څوک ساتي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، یوازې زه جنګ ورسره کوم، که څه هم سر مې پرې کړل شي، خو هغه لښکر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوړ کړی دی، هیڅکله نه راګرځوم. خلق په حیرت کې پاتې شوه چې دا څنګه دریځ او څونه ټینګار دی؟ واقعا هم هر چا چې د جنګ کولو قدرت درلودی، هغه ټول د اسامه رضی الله تعالی عنه په لښکر کې وه. بې له هغو څو نفرو څخه چې مدینې منورې ته پس له هغه څخه راغلي وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اسامه ته بیرغ ورتړلی وو او دوی د هغه په لښکر کې نه وه داخل یعنی یو څه لږ داسې خلق وه چې پس له لښکر جوړېدلو څخه مدینې منورې ته راغلي وه هغه په ښار کې پاته وه نور ټول جنګي خلق تر مدینې منورې د باندې په لښکر کې وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، یا والله! باید د اسامه لښکر په خپله وظیفه پسې ولاړ شي، که څه هم د امهات المؤمنین پښې سپي خوري، یعنې که څه هم مدینه منوره تر داسې اندازې د خلقو څخه خالي کیږي چې سپي د امهات المؤمنین پښې خوري، خو زه به دغه لښکر د هغې وظیفې څخه راونه ګرځوم چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ورفرمایلې ده. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې تر ږیره ونیو، ویې ښوراوه او ورته ویې ویل، اجبار فی الجاهلیة و خوار فی الاسلام؟ یعنې آیا په جاهلیت کې جبار، شدید او قوي وې او په اسلام کې ضعیف او بېرېدونکی یې؟ د څه شي څخه بېرېږې؟ سبحان الله! د ترازو پلې واوښتې، موږ ته دا رامعلومه وه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حلیم او د زړسوي خاوند و، هغه چې ژر به یې ژړل، سینه داره، پوست، د نرم زړه، خاوند و او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قوي، جبار، شدید او سخت سړی و، مګر په دغه ځای کې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه قوت معلوم شو. تر داسې اندازې چې د عمر رضی الله تعالی عنه قوت د ده رضی الله تعالی عنه په مقابل کې لږ او ضعیف شو، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر عمر فاروق قوي او شجاع شو، دا ولې؟ دا قوت او شجاعت د کومه ورته راغی؟ د ایمانه څخه. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قوي ایمان وو چې وده ته یې دغه قوت او شجاعت ورکړ. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، که د ټول امت ایمان د ابوبکر د ایمانه سره وتلل شي، د ابوبکر ایمان به تر دروند شي. پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یوازې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایمان د ټول امت تر ایمان دروند دی. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ایمان قوت په دغه سخت حالت کې چې تقریبا د ټولې جزیرة العرب خلق د اسلامه څخه واوښتل وځلیدی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې د اسامه لښکر دې حرکت وکړي. لښکر رهي شو او مدینه منوره د څو لږو نفرو په ساتنه کې پاتې شوه. په دغه وخت کې دوو عربي قبیلو چې د عبس او ذبیان په نامه سره یادېدلې چې په نجد او د طیب په غرو کې اوسېدلې همدارنګه د بنو اسد او کنانه د قبیلو یوې ډلې د مدینې منورې د حملې لپاره په ګډه سره یو لښکر جوړ کړ او دغه لښکر مخ پر مدینه منوره وررهي شو تر څو و ابرق نومې ځای ته ورسېدل. چې و دغه ځای ته ذی القصه هم ویل کیږي او هلته یې واړول چې تر مدینې منورې پورې تقریبا د درو ورځو مزل پاته و دغه د مرتدانو لښکر دلته سره وویل موږ به یوه ډله مدینې منورې ته ولیږو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړي او ورته ووایي چې موږ مسلمانان یو خو زکات نه درکوو نو یې یوه ډله مدینې منورې ته ولېږل چې ولاړ شئ د ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره خبرې وکړئ چې موږ مسلمانان یو، لمونځونه کوو، خو زکات نه درکوو. ډله رهي شوه او مدینې منورې ته ورسېده. کوم وخت چې ښار ته ورننوتل، ویې لیده چې مدینه منوره بالکل خالي ده، هېڅوک پکښې نشته. د اسامه لښکر تللی دی دغه خلق چی د کومی موضوع د پاره راغلی وه په هغه باره کی یی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره خبری وکړی او دا یی امید وو چی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به د دوی خبره ومنی ځکه دوی ولیده چی مدینه منوره خالی ده مسلمانان ضعیف دی مګر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی غوښتنه ونه منل. او ویل دا هیڅ کله نشي کیدلای چې مسلمانان یاست او زکات نه راکوئ. هغه ډله بیرته په تش لاس رهي شوه. خو په عین وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا خطر هم حس کړ چې د دغو خلقو لښکر خو رارهي دی او په مدینه منوره کې د ساتنې لپاره څوک نشته. نو یې د مدینې منورې پر څلورو طرفو څلور کوچنۍ ډلې د څارنې او معلوماتو لپاره ودرولې چې تاسې به څارنه کوئ او هره حمله که پر مدینه منوره راتله خبر به راکوئ. د دغو څلورو ډلو مشران په دې ډول سره وه، علي ابن ابي طالب، طلحه ابن عبیدالله، زبیر ابن العوام او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم اجمعین او د مدینې منورې ټول اوسېدونکي یې امر کړه چې تاسې به په مسجد نبوي کې بیدېږئ دا د دې لپاره چې ناڅاپه او په بې خبري کې حمله ونه شي ځکه په مدینه منوره کې د جنګ او ساتنې لپاره څوک نه وه پاته. دا خو دلته په مدینه منوره کې د مسلمانانو احتیاط وو. د مرتدینو هغه راغلې ډله چې د عبس او ذبیان و قبیلو ته بیرته ورغله ورته ویې ویل، ابوبکر صدیق رغدی الله تعالی عنه خو زموږ غوښتنه و نه منل مګر مدینه منوره د خلقو څخه خالي ده. نو د حملې دپاره مو دغه وخت او فرصت دی هلته هیڅوک نشته هغه د مرتدانو لښکر هم مخ پر مدینه منوره د حملې او جنګ دپاره حرکت وکړ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوهیدی که چیری دی د هغو د راتګ په انتظار وی او هغه لښکر دلته راشی مدینه منوره نیولای شی. نو یې ډېر ژر د هغه پاته کسانو څخه یو کوچنی لښکر جوړ کړ، د عبس او ذبیان و طرف ته وررهي شو. محترمو وروڼو! څرنګه چې فتق پای ته ورسېدل، زموږ پاته بحث به د خلفاء الراشدین د سیرت په درېیمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته